او د خپل ټبر سره پستانه مصر ته روان شو نو د تور نو مغره د غاړې نه یو ور ولید خپل قربانو ته یووی چې تاسو دلته ایثار شئ ما ور لیدلې ده شاید چې تاسو لتر نسو خبر راوړم یا د ور یا وسکر وټه چې تاسو ورته ځانونه تاو دکړئ نو څو وخت چې حضرت موسی علی السلام د اور خواته ورسید نو د هغه میدان د خي طرف نه په هغه مبارک ځای کې د یوې ونې نه ورته آواز وشو چې موسی علیه السلام زه الله رب العالمین یم او خپل امسا وغورځوه نو څه وخت چې هغه ولیده چې امسا لکه د مار غوندي خوځېږي نو شا غاړې ته یې منډه کړه او فورستو یې ونه کتل یعنی ویرې دته ځکه چې انسانو مونږ ورته وی چې موسی علی السلام راوړان دي شه او مو ویریګا ته بالکل پامنو امان یې یعنی دا تا ته نشي ویلې او خپل لاس گریوان ته نه نباسه نو بغیر د سمارز نه زلنده سپین براوزی او د ویرې د لری کولو د فاره خپل لاس بیا خپل بازو سره یو ځای کړه چې سم شي نو دا دو دلیل شو ستا د کردګار د لورې نه فرعون او د هغه دلباریانو ته هغوی ډیر نافرمانه خلق دي حضرت موسی علیه السلام وی چې ای ربه ما د هغوی نه یو سړی وجلې دی نو په دې ویرېږم چې مړ مې نکړي او زما د ورور هارون جب زمانه زیاته روانه چلیږي نو هغه را سره ولېګا چې زما تصدیق کوي ما سره دان د اخنه ده چې هغوی به ما د روغجن وګڼي خدای پاک ورته وي چې مونږ به د ورور په ذریعہ ستا مټې مضبوطې کړو او تاسو دواړو لبا یو غیبی طاقت درکړو نو هغوی به درته لاس قدر لهم درولې نشي زمنګ معجزه یو سي یاد ساتي چې هم تاسو او تاسو ملګری به غالب راځي غرض دا چې څو وخت حضرت موسی علی السلام ورته زمون سرګند دلیلونه یوړل ناغو یوي چې دا خو تش جادو دی چې په دروغه جوړ شوی دی او مونږ چرې داسې خبرې د فلار نکو په وختو کې هم اورېدلې نه وي او حضرت موسی علیہ السلام ورته وی چې زما کردګار ډیر خفه جنی چې چا د هغه د اړخ نسم دین راوړلې دی او د چا د دنیا انجام خکیدون کې دی دا باور وکړئ چې ظالمان هیڅ چره کامیابې دي نشي او فرعون وی اے زما دلباریانو ما ته خو ستاسو د فاره د ځان نه سیوا بل خدای نخ کاری نو اے حامانا ما له خټه په اور کې په خکړه نو یو مانای را له جوړ کړه شاید چې زه په هغه کې د موسی علی السلام خدای ولې دې شم او زه خدا سړی دروغجن غنم او فرعون او د هغه لخکاریانو بار نه حق په ملک کې غړانګي او چتې کړې وي او دا خیالو چې مونږ ته به هیڅ چرې پښتنه ناراضي نو مونږ هغه او داغه بړی سراونی ول نو په دریاب کې مو ارتاو کړل نو ته ګوره چې د دغه ظالمانو اخره خاتمه څنګه شو او مونږ هغوی مشران کړیو نو لګیاو خلق به د دوزخ ور ته بلل او د قیامت په ورځ به هیڅ څوک د هغوی ملګرتیا نه کوي او په دې دنیا کې مو ورپسې لعنت ولګولو او د قیامت په ورځ به هم ډیر په قبیح حال کې پراته وي او مون حضرت موسی علیہ السلام لا د پخوانو امتونو د تباکولو نفس کتاب ورکړو چې د هغې زمانه د خلکو د فاره د خيارتیا ذریعہ وا یعنی خلک په پوی دي شو خلکو ته صحیح معنا غسته شو او سراسر هدایت او غون رحمتو چې دیو تر نه سبق واخلي او ته د کوه تور قبل ایز اړخته موجود نه وي سو وخت چې مون حضرت موسی لا حکمونه ورکول او ته په هغه خلکو کې شامل نه وي کوم چې حاضر وو او خبره دا ده چې موږ د دغه نفاس د بنی آدم ډېر ډېر کولونه را پیدا کړل بیا په هغوی اوږده زمانه تیر شو او ته د مدین په خلکو کې هم ډېره نه وي چې زمونږ آیتونه دی ورته اورول هغه خو مونږو چې رسولان مو ورته لېږل او ته د کوه تور په غاړه کې هم موجود نه وې څه وخت چې مونږ حضرت موسی علیه السلام ته आवाज ورکړی وو او اوس ته د خپل رب په مهربانۍ باندې پیغمبر کړی شوی چې هغه قوم د خدای د نیوکې نه ویروي چې په خوا ورته بل هیڅوک ویرون کې راغلی نه دی کېدای شي چې هغه ستا نصیحت قبول کړي مونږ به پیغمبر نه لیږو که دا خبره نه وي چې په دې باندې به با د خپل عملونو د لاسه مصیبت راغلی وو نو بیا به یې دا ویناګانې کولی چې زمونږ کردګاره تا مونږ ته په دنیا کې ولې رسول راونه لیږو چې مونږ ستا په حکمونو عمل کړی وې او مؤمنان شوي وې خو څو وخت چې دې خلکو ته زمونږ د اړخ نه حق را ورسېدو نو اوس وایي چې مونږ ته یو داسې روغ رمټ کتاب ولې را نکړې شو لکه حضرت موسی علیه السلام ته چې ورکړی شوی وو ولې ګنې کوم کتاب چې حضرت موسی علیه السلام ته ورکړی شوی وو نو دیو د هغې نه پخوا انکار نه وکړی سو دیو خدا وایي چې دا دواړه کتابونه قرآن او تورات جادوګان دي چې د یو بل سره جوړ په جوړ دي او دا وایي چې مونږ هړو دوانو نه انکاریان یو اے نبی تور ته وایا چې خدا نو ورشي تاسو په خپل د الله د طرف نه یو بل داسې کتاب راوړی چې هغه د دې دوانو نه خو رهبر وي زه به پاغه باندې عمل شروع کړم که تاسو رښتینی نو کدی استاوی نه پورا نکړې شي نو پوښه چې دا خلک په دین پسې نه بلکې په خپل خواهشونو پسې روان دي او د هغه چا نه به غټ ګمراه بل څوک وي چې په خپل خواهشونو پوره کولو پسې روان وي بغیر د دې نه چې الله ورته هدایت کړی وي الله داسې ظالمانو ته هدایت نه کوي وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اوس د شپږمې رکو ترجمه او مونږ دا کلام د دې خلکو د فاره په وخت وخت باندې په وسره ولېګو چې دیو تر نه سبق واخلي کوم خلکو ته چې مونږ د دې نه ړومبه کتابونه ورکړو هغوی پر ایمان راوړی دی او هر کله چې لږ ډیر قران ورته ولوستې شي نو وایي چې زمونږ پر ایمان دی دا زمونږ د کردګار د غاړې نه په حق راغلی کتاب دی او مونږ خو لا په خوا راسې منلی دی دیو ته به د خپل پوخوالي په وجه دو ځله ثواب ورکې دی شي او دیو د خپل نیکۍ په ذریعہ ګناهونه د پکوي او زمون په ورکړي رزق کې سنسو خیرات کوي او چې چرته یو لغوه خبره واوري بې پیدې خبره نو مخ ترې نه وګرځوي او دا وایي چې خلکو مونږ ته زمون کارونه مخې ته راځي او تاسو ته تاسو زمون درته د لری نه سلام دی مونږ جاهلانو سره نخته نکو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته هر هغه چاته هدایت نشي کوله چې ستا پړه کې خوخ وي او الله چې چاته وغواړي نو هدایت ورته کوي او هدایت قبلون کې هغه ته په خشان معلوم دي او دی وای چې کوم تا سره په دې هدایت روان شو نو د خپل ملک نه به وشړلې شو اګنې مونږ دیو له د امن او امان په حرم کې خپې مضبوطی کړی نه دي چې هر قسم میوه ورته پر ایوانه را چلیږي دغه زمونږ د لوري نه غیبي خوراکه ده خو اکثر خلک په دې نه پوهیږي او موږ داسې ډیر کلی تبا کړل چې په خپل سامانونو باندې ځان تغاویر او نو دغه دی د هغوی کورونه وران پراته دي چې بیا هړو چرې آباد نشو خو د لک سات د فاره یعنی د لک سات د فاره که څوک سیلانیان ورشي نو پکې کینیږي نور نه دی آباد او لکه چې وو دغه سیمونګه یې وارثان شو او ستا کې وګار ترغه پوری یو کله نه تبا کوي تر سوچ داغه په مرکز کې څوک پیغمبر راونه لیږي چې زمونږ آیاتونه ورته ولولي او مونږ هیڅ یو کله نه تبا کوو خو حالا چې خلک ډیر روانکاری شي او دا تاسو له چې سمال دولت درکړې شوی دی ناغه اله بلا د دې ژوندون سامان دی او د دې دنیا خیست دی او کوم نعمتونه چې الله سره خوندي پراته دي هغه ډیر غوریز او ډیر باقی پاتې کیدونکې دي نو اګنې تاسو بیا هم د عقل نه کار نه لئ اوس د اومې روکو ترجمه ایګنې چا سره چې مونږ خلاص کړی دی چې هغه به خامخه بیا مومي د هغې چا په شان کېدی شي چې مونږ ورله د دنیا عریضي سامان ورکړی دی او بیا به د قیمت په ورځ د دوزخ په حاضرانو کې شامل وي او په هغه ورځ خدای پاک به ورته आवाज ورکړي چې زما هغه شریکان څه شو چې تاسو به غنل نو په چا باندې چې د خدای ګوپت ثابت شوی وي هغه به وایي چې زمون کردګارا دا هغه خلک دي کوم چې مونږ لغزولې دي مونږ دی هغه څه ولغزول لکه چې په خپل لغزیدلی وو اوس مونږ ستا په مخ کې د دیو نه لاس بسر یو دیو خو به زمونږ عبادت نه کولو په خپل خواهشونو پسې به ګرځېدل او مشرکانو ته به ویلې شي چې تاسو خپل شریکان راوبلی نو دیو به یې راوبلی خو هغوی به هیڅ جواب ورنکړي او عذاب به په سترګو ویني ای کاش چې دیو په سمه لار روان راغلی وي او فقوم او رس چې خدای د کافرو نه تفوس وکړي چې تاسو پیغمبرانو ته څه جواب ورکړو نو په دغه ورځ به د هغوی ټولو نه ټول جوابونه هیر شي نو د یو بل نه به تفوس هم نشي کولی خو څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او سم روغ کارونه کوي نو امید دی چې دغه خلک به کامیاب شي او ستا کردګار چې څه غواړي هغه پیدا کوي او هم هغه پکې خوخوي فخول د دیو کار نه دی الله د دیو د شریکانو نه پاک او ډیر اوچت دی او ستا کردګار ته ټول سیزونه معلوم دي کوم چې د دیو پړونو کې فټ پراته دي او کوم چې دیو په خله او په عمل سرګندوي او هم هغه دی چې الله دی داغه نه سیوا بل معبود نشتا د تعریفون لایق په دنیا او په آخرت دوانو کې یوازې هغه دی او حکم یوازې داغه چلیږي او تاسو ټول به ورته پستنه ورځي یعنی واپس کیږي بوت اے نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وایا چې دا خو راته وخای چې کاله در باندې همیشه تر قیامت پورې تور شپه جوړه کړی وي نو د خدای نه سوا بل کوم داسې معبودو چې رڼا به یې درکړې وي نو ایګنې تاسو نه اورئ بیا ورته ووایه چې که الله پاک در باندې همیشه تر قیمته پورې ورځ جوړه کړې وي نو د خدای پاک نه سوا بل کوم معبودو چې شپه یې در باندې راوستې وي چې تاسو پکې آرام کولې نو ګنې تاسو وینئ ګورئ نه او د هغه یوه مهرباني دا ده چې تاسو له شپه او ورځ دواړه جوړ کړل چې تاسو د شپې آرام وکړئ او د ورځې ځان له د هغه مقرره کړې روزي ولټوئ او چې د هغه شکر وباسئ